الرحمن الرحیم المطلب الرابع المقطوع حدیث مقطوع تعریف د دې سره لغتن اسم مفعول دی من قطعا زد وسولا د وسولا زد دی وصل پی وسکول تا وی او قطعا پریکول تا وی اصطلاحا حدیث مقطوع ستوي وما اضيف الى التابعي او من دونه من قول او فعل داغه د چې اضافت تابعی توشي یا هر هغه چاته چې هغه کته دي د تابعین لکه تب تابعین دي دی یو قول یا د فعل او تابع هغه چالووي چې صحابي سره د مسلمانۍ په حالت کې ملاقات شوه بیا په دې مسلمانۍ مړ شوه شرح د تعریف در تکي وضاحت وما هو ما نسبا او اسند الى التابعی وای داغه د چې نسبت کړي شوی یا اسناد شوی تابعی تا او تابع التابعی یا تبع تابعی تا فمن دونه یا کتت من قول او فعل د قول او فعل والمقطوع غیر المنقطع یو سوال لاتلو چې دا منقطع او مقطوع یو دی وای دا جدا دی کله خو سند متصل وی دی تابعی تا د پوری سند بالکل صحیح دی علا علا حين ان المنقطع یعنی منقطع یعنی ان اسناد ذلك الحديث غیر متصل له ولا تعلق له بالمتن او متن سره داغه تعلق نوی امثله مثال د مقطوع قولی سره قول الحسن البصري قول د حسن بصري د فی الصلات خلف المبتدع ويصلي وعليه بدعته موږ ورپسې کاوه بدعت هغه باندې ده مثال د مقطوع فعلی بسی قول د ابراهیم ابن محمد ابن المنتشر ده وای کان مسروق یرخی السترا بینه و بین اهله امام مسروق به د خپل اهل او د ځان په منځ کې پرده را واچوله ويقبل على صلاته خپل مزلب متوجی شو ويخليهم ودنياهم اغه یو د دنیا به ځان لپاره غوجبه تاو د دنیا سره لګي ما پرده راکته کا حکم د احتجاج په دې څنګه دی ويل مقطوع لا يحتج به في شيء من الاحکام الشرعيه حدیث مکتوبانه حجت نشینی په یوشي کې د احکام شرعیه ونه اے ولو صحت نسبته اگر که صحیح وی نسبت د دې لقائله وین کیتا لئن کلام احد المسلمین کلام دی یو د مسلمانانو یا فعل دی دوی لانه کلام دا کلام دی یو د مسلمانانو یا فعل دی دوی دی شمیرلې بشي دی لره په دغه وخت کې حکم د مرفوع مرسل پس نه نګور مقطوع حدیث حجت نه نه هغه شری دغه ور سره وی نو بیا په حکم د مرفوع کې شي او حجت بت نه جوړ شي